اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم اتمه قاعده داوا او مثبتات د داوی بیان شو نامه قاعده کې احوال الناس بعد البيان بیا دا منکرینو صدور حالات او د منقادینو صدور حالات اوس لسمه قاعده کې سلور خبر بیانو ابتلا امثال حکمت القصص ادخال الہی ابتلاء امثال حکمت القصص ادخال الہی لسم قیدا ابتلاء کله چې تا مسله بیان کړه نو تا باندې به ابتلا راځي امتحان به در باندې الله پاک راولي خدای ابتلا دا ویسې نه ګرځي چې دا خو د خلکو د عذاب شانتي عذاب دی دا واځي خبره دلیل چې تعالی الله تعالی ته نږدې استعمال الله تعالی ته پسند دی تا باندې الله امتحان راوستو پام بیا علیہ السلام باندې الله ابتلا راوستي نه لکه سوره انفال کې وګورئ د نبی علیہ السلام حال وګورئ دار الندوا مکه کې وکور د مشرکانو د جرګې هغه تر غون شو جرګې کوله چې نبی علیہ السلام سره سو کو د خود دې مسلو نه قداري دا خو زمونږ زور دین خرابوي زمونږ زړه طریقه خرابوي نو چا مشوره به دی ورکړه چې موږ به دا سوکو د کلی نه به وباسو دا مشوره له شیطان رد کړه وی تاسو به د خپل کل نه وباسي شیطان د شیخ نجدی په شکل لاغلم او جرګه کې ناسو نجد یو کله ودو مکه نه پورته شیطان وی تاسو یو باسي بر براشي نو ما قوم گمراه کی دا جرګه رد کړه دیمه جرګه په دیو شو چې موږ به وتړو قید به کو شیطان وی تاسو به قید کې خو قریش ضرور خلق دی بیا به نه آزاد کی دا څه پیدا شو تاسو وتړو او آزاد کو ابو جهل وی زما دا خوخه چې مړی کو شیطان ابو جهل بشامه نیوټه پاو وې د جرګې خان پتا سو کې دا یو دی بغیر د وجدونه بل چار نشته وی تاسو یې مړ کئ لس ډلې زبر ته خون وخېما او هر یو ډله یو یو تن داګه نه راشي او په شریک به د گزار وکړي چې لس ډلې دې مړ کی نو بیا قریش د لسو ډلو نه قصاص نشي اغسته دیت بغواړین دیت په لزور کم خیر دی دا یقتلو کې مینس کې راوړلې ولی جرګې په دې راغلو جرګه کولا خل مکرو دغه کو فریب کو لیوس بیتو کا چې قید کیتا یو جرګه پدیوا او یقتلوا کا یو وجتا او یخرجو کا یو باستا په دې قتل باندې مشور راغلو نو ځکه قتل جنس کې راوړو ابتلا په انبیاء علیهم السلام راغلوا دغه شان سورته انعام کې وګورئ درشتم آیات کې سورہ انام یوصل درشتم آیات کی ګرځولې مې پار کلی کې غټان نافرمان د کلی لیم کورفیا او چلی کو په دغه کلی کې د حق خلاف فما یم کورون الا بانفسهم او چل نه کوي دوی مگر په خپل نفسونو سزا د چل هغه په دې چلولیانو باندې غرزوما وګوره هر کلی کې می ګرځولې اکابر نافرمان غټان د کلی نافرمان هغه نافرمانی کوي دا خلاف کوي سورې نمل کې وګوره صالح علی السلام ابتلا سورې نمل 50 آیات کې نبیات نمرات تدبیر دی ما د بچاو تدبیر کړو دیو دا علاقت چل کړو ما د بچاو تدبیر کړو دا لوی لوی چلونه وکول د عیسی علی السلام خلاف چل کړو آل عمران کې وګورئ سلور پنځوسم کې آل عمران سلور پنځوسم دلته وي ومکروا مکر الله والله خير الماکرین او چل کړو دیو دی صالح السلام خلاف نو تدبیر کړو الله د بچاو دی صالح السلام دیو چل کړو الله پاک تدبیر کړو د بچاو نو ابتلا برازي حدیث کې راځي اشد البلاء الانبیاء ثم لمسل فلمسل زیات تکلیفونه په انبیو راغلیو بیا چې هغه د سون نزدیکی دونو پر راځي او بیا سورہ عنکبوت کې به د ابتلاق سامنګ بیانو نفس طرف نه ابتلا به راځي د مور او پلار نه د عوامو طرف نه دا ابتلاات پر راځي الله پاک تشجیع ذکر کړي چې ابتلا کې کلک شي کتا سوای چې موږ جنت تلاړې نو بغیر د دې ابتلااتو نه جنت نه شیتلې سوره بقره کې وګورئ 214 نمبر آیات کې وزرا بدنی تکلیفونه رسیدلی واغی تا تاوانونه او تکلیفونه د بدن وزلزلو جړقول شو حتا یقول الرسول یو پیغمبر د تسلی خبرې پیغمبر بول تسلی ورکولا والذین آمنو او ای با کسانو چې مؤمنانو سره پیغمبر متا نصر الله کله به دا الله امداد نو پیغمبر ورته وی الا ان نصر الله قریب خبردار د الله امداد دې نږدې خپکیږي مو امداد د الله روان دی دا ابتلاات راځي دویم قسم امثال ني قران د مسلې وضاحت د فاره مثال ذکر کړي وضاحت د مسلې کوي په مثال سره او مثالونه د قران عام طور دو قسم دي کله مثال ذکر کوي په اور سره او کله مثال ذکر کوي په اوبو سره داوله زکه په اور کې پیدوم دا نقصانم دی سوچ په اور باندې ځان ګرمې نه پیدا ور لور کوي سوچ په اور باندې ځان ستی کوي نقصان ور لور کوي د قشانته د حق مرګی تیا کړی وکړه نو پیدا بدل درکې کله حق مخالفت جو کو نو تاوان کې وګورځيږي سزا بدل کی دا شانتی وبو کې پیدوم دا نقصانوم دی فیدا بارانو شي د چا فصل بهتر شي خړوب کی او بخلق جمع کی کوی کویان زیات شي او باران کې د چا کوټه ورغړیږي سیلاب راشي چا لزمکی وي سي چا کوټه ورانی کی توانی وشي دغه شانتی مثال د حق دی که د حق مرګتیا دی وکړه نږدې شو ورته پیدا بدل درکې که د حق مخالفت دی وکړو ځان یې تلری کو نقصان به تور سي نو قران مثال ذکر کړي مثال نه بیانې سورہ کاف کې وګورئ سلور پنځو سمات کې الله موږ مثال نه بیانو ولقد صرفنا في هذا القران للناس من كل مثل یقینا بیان کړی دی ما په دې قران کې خلق لا هر قسم مثالونه ما مثال بیان کړی دي واقعات می بیان کړ دي مثال نه بیان کړ دي ما په قران کې مثال نه بیان کړ دي خو په دې مثال نو باندې علما پوي سوره عنکبوت کې وګورئ درې سره ختمیات کې درې سره ختمیات الا العاقلون الا العالمون مگر علما پويږي نه پويږي په دې مثال نو مگر علما علما مثال مقصد بیانول شي نو قران مثال نه بیانې لکه سورته رات کې وګوره توحید مثال بیانې په وبو سره کذالک یضرب الله الامثال دارنګي بیان الله مثالونه د توحید او د شرک دا مثال بیان کو توحید دا مثال بیان کو د قران چې قران بیان کې د دې مثال داسې دی لکه برنه باران راشي اولان دې خړګي راوځي باران راشي لاندې خړګي راوځي په دې خړګو کې لپاس زګ رواني دا مثال د قران او توحید دی کله چې تا قران بیان کو نو خړی وب براوزی خړی وب سدي د مخالفینو بیانات د مخالفینو پتوی شبهه زه په دې بدا پتوی شروع شي شوې به شوردا خړی وبدي په دې وبو باندې لپاسا زګ رواني سیلاب رواني دا خړې وبو دا د مخالفینو خلاف ته او دا زګ دا د مخالفینو په تویني او الزامات دي خدا زګ لګوخي باران چوشي نو دا خړګي لګ وخی بس لګ وخ خړګي وبېږي بیا ګوري خړګي بند شي هغه خړې وب بیا ختم شي صفا وب پاد شي دغه شانته د دې مخالفینو دا پتوي او د دې د اختلافات دا بلګ وخی قران په خپل الله رباسي دا ختمي سیلاب د هغه د لاندې قیمتي کانی ملغری سونی دغه سونا دا خلق پور کی بیا توده کی گرمه کی پور په بل کی په دې لپاره زګ راځي هغه زګ ته گزار کی نو لاندې دا سونه نه قیمتي کاله جوړ کی د قشانته چې قران بیان شو اخړې وب ختم شوې سه زګونه ختم شو پتوی ختم شوې نو د دې قران نه سونه حاصل شي قیمتي شی ته حاصل شي چې هغه مسله توحید ده دا مسله توحید داغه سونه شانته داغه کالی شانته خلق په خپل سینه کې ول زیور کی او د دنیا او د آخرت ډول او خیس په حاصل کی دا مثال له استاد قران چې کله تا قران بیانو نو مثال دا سې دی لکه باران اوريږي او خړی وبروزي خړی وب د مخالفین هغه شبهات دي هغه اختلافات دي زه په دې به اختلافات دي د حق سره د قران سره دا جن بیانېږي او دا خنه داو دا قران بیانېږي او خلک ورته وګ نه دي پلانې دي او دا دي او دا دي دا اختلافات به شروع شي او په هغه وبو باندې لپاس زګي نه زګ د مخالفینو سری اغبتوی دي ماران پکیومی دا ماران هغه بدعتیان دي کله چې دا په شکال شو دا خورونه سندون بده کې لپاسه ماران رواني جبوي دا غ بدعتیان دي دیو دا اثر پورته کړي او پاک پرس باندې کوي شبهات کوي اعتراضات کوي نو واړه راوځي اماران په غټو باندې وولي په لختو باندې وولي د قشان دی مثال ساده بیان دی چې تا قران توحید بیان کو نو ستا افراد به پیدا شي شاګردانو پیدا شي دغه بیتیان بیا په سر باندې وهي او ټکې به ختمې به هغه خړې او بلګ وخی بیا لاندې پاکي وب پالش پاکي وب ستا توحید بیان دی نو قران بیان دی داغه پاکو بو لاندې بیا سه سونی نو ستا د بیان سره د قران د بیان سره لاندې څه شه دی هغه سونه د توحید دی هغه سونه هغه خلکو دا غې نه کالې جوړ کی زیورات جوړ کی او په بدن باندې اچي نو دغه توحید کالې بیا خلک خپل سینې ته اچي د دنیا او د آخرت ډول او خیس پیسې لې دا مثال د سه دا مثال د قران او د توحید دی دغه شان نور مثال نه قران زی په زی بیانې بقره کې الته به موږ دغه وضاحت کو نو قران مثال نه بیانې کله کله ادخال الهی راځي یو مسله به شروع مخ کې او رسو مینس کې بداسي او آیات ذکر شي چې داغه به د مخ کې سره مناسبت نه وي دته د قران په اصطلاحاتو کې سوې ادخال الهی په عام اصطلاح د کتابونو په اصطلاح کې ورته جمله معترضه وي بدان اسدک الله تعالی فی الدارین کی کلمات عرب برسی قسمه سونه ګوره بدان پیل پایل له کی کلمات عرب ول مفعول بی دا پوش په دې خبره چې کلمات د عرب په دې قسم دي دا مینس کې اسدک الله تعالی فی الدارین دا جمله معترضه شوه دا ولی راوړل د پاره د خوشاله او طالب چې طالب خوشاله شي چې ماته دعا وکړم د ثواب خیات کی د جمله معترضه وي د قشان د قران یو مضمون شروع کړي مینس کې داسې یو جمله راشي چې هغه د مخ کې روس سره مناسبت نه وي لکه سورته اعراف کې وګورئ سورته نمبر آیات کې دې ته ادخال الهي وایي قوم دا وی اوس مینس کې د دې نمخ کې سره مناسبت نشته مخ کې خو بیان د شعیب علی السلام دی او رسو د قوم جواب دی مینس کې وین کانا طائفتون منکم کئی اوڑل پتا سو کی چی ایمان روڑی پاگی چی لگلی شیم پاگی نیو ډله داسې دا چې ایمان راوړي دا ولې دې ته وی جمله ادخال الهی دا تسلی ورکی پیغمبر ته چې زما محبوبه د شعیب علی السلام د بیان نرس قوم چا اومنل چا نه منله د قشانتی ستا قوم سوق بمنی او سوق بنمنی نو ان کان طائفه منکم ایمه کې والا که پتاو سو کې وډلې چې ایمان وروړې پاره چې لګلې شیم پاره نو د شعیب علی السلام قوم کوم لګو خبرو خلق مان الوان هو طائفتون لم یؤمنو او یو ډل داسي چې ایمان نه راوړي نو فصبرو حتا یکم الله بیننا الله زموږ کې فیصلو کې لکه څنګه چې شعیب علی السلام قوم له عذاب ورګي څو تاسو درکې دا جمله راوړل د پاره تسلی د نبی علی السلام پیغمبر تغمه کوا ستا قوم کوم د قدوړل جوړي د شعیب علی السلام قوم کې لګو من لا ډیر مخالفتو کو استا قوم کې هم دسی جوړي نو تبه سه فصبرو بس د الله تعالی د عذاب انتظار کوي الله بل عذاب درکې دې ته جمله معترضه یا لکه سورته عنکبوت کې وګورئ شپاره سم یاد کې انما تعبدون من دون الله اوثانا د ابراهيم عليه السلام بیان دی فابتغوا عند الله رزقا واعبدوا واشكروا له الیه ترجعون وان تکذبوا دا وګوره دته جمله معترضه وي مخکې ابراهيم عليه السلام بیان شو ورس بیا وګورئ درشتم یاد کې د قوم جواب دی فما کان جواب قوم الا ان قالوا جواب رسوه او مینس کې وان تکذبوا فقد كذب امم من قبلكم وما على الرسول الا البلاغ المبين دا جمله معترضه شو دا ادخال الیه شو تسلی ورکې نبی علیہ السلام ته ابراهيم عليه السلام مسله کړو قوم خلاف کړو نه کتا سو خلاف کوي نو خلاف کړو ډلو مخ کې ساسونه نشته زما پیغمبر باندې مگر رسول خکارام پیغمبر و بیان کوي په شان د ابراهيم عليه السلام تاسو مخالفت کوي د پیغمبر په ذمہ سری بیان دی تسلی شو حق پرستا نبی عليه السلام ته دې ته جمله معترضه مخ کی روس سره مناسبت نه یو بیان شروع دا غي منس کې جمله راوړي دغه شان زیب زیب دا راځي الته بیان کو د پاره د په توهم جمله معترضه سلورمه خبره حکمت القصص قران پاک کې چې کم واقعات د انبیا ذکر کوي پای کې پیدې دي پای کې حکمتونه دي هغه ته حکمت القصص قران پاک وګوره سورې اعراف کې یو کم شپږ آیات د سورۃ نوح علی السلام واقع راوړوي یا عالم کتاب لیکل نه بعضی دا غي نو ګوره سورت عرب کې یو کم شپې ته سورت عرب یو کم شپې ته لقد ارسلنا نوحا الى قومه وګوره ارسال الرسل سنت الله انبیاء لګل دا د الله طریقه ده ولقد ارسلنا ما لګل نوح علیہ السلام نو دا فائدہ تروتا چې رسولان لګل دا د الله طریقه ده ارسال الرسول سنت الله نوح علیہ السلام چې الله علیه نو فقالا وګوره فقالا څنګه چې لاړ نو مسئله شروع کړه عدم الانتظار فی بیان التوحید ته توحید په بیان کې به انتظار نه کې چې ورګي ما وتی بونی سم او دا خلک بچینه قبضه کمان پس دا غین ورته مسله بیان کوم نه نه کې شو دی واسی مسله نه پاتې شي نه عدم الانتظار په توحید وګوره نوح علی السلام سم د سی چغ کړه یا قوم عبد الله اے زما قومه د الله بندگی وکئ دا دیو پیدا شو عدم الانتظار په توحید او یا قوم وګوره یا قوم الخطاب باللین نرم نرم خبره کړل سخت نه کوي یا قوم اے زما قوم داسنی چې مشرکانو اے گمراهانو نه دا دریمه پیدا شو الخطاب باللین انبیاء علیهم السلام په نرمۍ سره خطاب کړل خبره نرمه کوا مسله کلکه کوا الارسال بالتوحید انبیاء علیهم السلام الله په توحید لګلیو مالکم من الین غیره نشتا تاسو در حاجت روا بيد الله نه دا سلورم پیدا ارسال الرسول بالتوحید انبیاء علیهم السلام الله توحید بیان پر لګلی او پنځم پیدا ان یخافون دا پنځمه الانذار انبیاء علیهم السلام خپل قوم یې رہی ته چې بیان کین ته خپل قوم یې رہی چې خلکو دا مسلو منئ قران تلا سوا چوي توحید تلا سوا چې کنه دا الله پاک غریب کې براشه بیا به پریشان نه ان يخاف عليكم عذاب يوم عظيم الانذار دای پنځه پیدا انبیاء علیهم السلام خپل قوم یې راول نه تب خپل قوم یې ری تب خلک یې ری شپغم قال الملأ من قومه اعداء الرسل الرؤساء وګوره د انبیو خلاف چا کړ دې غټانو اعداء الرسل الرؤساء ستا خلاف غټان کوي ناکارا مشران دا به خلاف کوي دا پروا مکوا دا د نوح علی السلام مخالفت مې کړو قال الملأ من قوم ویل غټانو د قوم دا ملأ چې دا الله په نعمتونو باندې کی ویلو هغه پر سیدلو د الله په نعمتونو د قوم دا وی خېټورو چې خېټې د الله په نعمتونو کړوي الله ولا خوشاله ور کړی نو اغي وی ان لنراکا فی ظلال مبین دای ومن اکتشوا ومسو الکفار يرمون الصالحین بالضلاله کافرو نیکانو ته نسبت د زلالت کړ دې تا ته به نسبت د زلالت کیږي نوح علیہ السلام چې بیان کو نو کوم سوئی ان لنراکا فی ظلال مبین انو تا په گمراهی ښکار کې دا ستوم چې توحید او حق بیان خلک مړه دا گمراهان دي دا گمراهان مولیان دي پته سره ګولنا الکفار يرمون الصالحین بالضلاله نافرمان اغه نیکانو خلقو ته ضلالت نسبت کوي ته ورته قران بیان ته توحید بیان دی دا مليان گمراهان دي اوري ان نراکا اتم تبسکه قال يا قوم مدافعه الرسول من انفسهم انبیاء علیهم السلام د ځان نه دفاع کړل تب خپل صفائی بیانې دانه چې خلک پتا باندې پتوې لګي ته خپل ته بیان تورېګا عزت کرامات منما دعا منما خیرات منما وسیله منما شفاعت منم خو په دې طریقه چې قران سنت خود الله ته مخاطب ته بیان کې او داغه زین مخالفین او رسوسونه ډکړل وګوره مدافعات رسول من انفسهم دا تا ته قونه خې قران انبیاء د ځان دفاع کړل قال یا قوم لیس بی ظلالام او نوح علیہ السلام اے زما قوم ما باندې گمری نشتا داسې بے ځای لګیاري نه منوکتا شدت الرسول فی التبلیغ وګوره ولکنی رسول من رب العالمین شدت الرسول فی التبلیغ ابلغکم رسالات ربی ابلغکم خامخا رسوم تاسو پیغامات دربو وګور انبیاء علیهم السلام تبلیغ کې سختی کړل مسله کله رسول الله شدت الرسول فی التبلیغ انبیاء علیهم السلام په سختۍ سره مسل رسول الله پرې خو دې نه دا او بلغکم خامخا رسوم تاسو ته پیغامات د خپل رب که خوشاله غو کېږي خو زبر ته بیان کوم دا نام اولسم الانبیاء یاتون بالنص والخير انبیاء علیهم السلام د خیر خو خیر خو کړل د قوم وان سهلکم او خیر خو کوم استاسو دای لسم ان رسول یاتون بالنص تو د قوم خیر خو کې تو دا کوشش کې چې داخله د شرک نه د بدعاتو نه د رسوماتو نه د ګناونو نه صاحب بیان باندې الله پاک سکی خلاص کی یو لسم اظهار العلم من سنت الانبیاء نوح علیہ السلام د علم اظهار کړي سوئی واعلم من الله ما لا تعلمون پویما دا الله طرف نه باغ تاسو به نه پويږي ته به اظهار د علم کې مال الله قران را کړل دی قران کې الله سویل دي په سنت د رسول الله سلام کې دا خبره ده قران درته پیش کوم سنت درته پیش کوم دا ومنه تاسو د پلا خبرې دي اظهار د علم من سنت الانبیاء دا د انبیاء او سنت ته علم بخکاره کې اوري خلق به په کې علم ورته خې ښکارا کې ما دانه چې شیخ چلی او خپل پټه به تری سره چې سره نه خلق بس پوشي تو ته مسله بیان کنه پوه بشي اظهار د علم د انبیو سنت دي او دولسم چې کله تا بیان کو او عجبتم الاستجاب استجاب الاقوام من الرسول استجاب الاقوام من الرسول قومونو د پیغمبرانو د بیان تعجب کړل ته چې بیان کې نه خلق تعالی کا دا خو ناشنا خبرې دی مولا وکړي دا خبره خو چرته موږ د خپل مليان نه نه اورېدلې دا خو ناشنا ناشنا خبرې کوي اوري دغه شان انبیاو چې کله بیان کړ دین قوم سکړل تعجب کړل دا خو ناشنا خبرې دی پیغمبر وکړي او عجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم اے تعجب کوئ چراغ تا اوستام پند تر بدر اوستا سنا په یو سړي باندې چیرې تاسو دیار لسم التکذیب من الاقوام وګوره قومونه تکذیب کړ دې فکذبوهم نو تکذیب وکړ د نوح علی السلام سونه پسې او بلیغ بیا نوح علی السلام کو لیکن خلق سکی خلق دا نه کوي شراشه مين نور ته چې چیرې تا هوزم خیر خو وکړه او راشه تا ته مين نه خلکو تکذیب کړ دې تب قران بیانې تب حق بیانې تب صفا دین بیانې خلک به تکذیب کوي دانه چې دا پتا کې نقصان دی دا مسله دې سیدا دې مسلې سره دا راغلي چې حق مسله دې کړل نه خلکو تکذیب نوح علی السلام سره کړو بیان وکړو فکذبوا خلکو تکذیب وکوم نن چې قران بیانې سګنمنی مړه دا مليان په چل نه کوي دا طریقه نه ده په دې باندې خلک نه جوړي ګوره خلک کې خلاف کوي دې بیان کې خلک کې خلاف کوي دا تا بیان نه کړي کتا بیان د حق کو نو صاحب هم خلاف وشي د نوح عليه السلام تکذیب شین صاحب نه کیږي التکذیب من الاقوام او بیا سوار لسم ان نجات فی اتباع رسول خلاصې پس کې ده د انبیاو په د تابعدارو د پاره ورپسې وګورئ فانجیناه والذین معه فی الفلک خلاص می کنو علی السلام مومنان چې سره دنو پکشته کې ګور ان نجات من العذاب دا عذاب نه خلاصې چا موندل دي دا د ام فی اتباع رسول چې د انبیا او تابعداري چا کړل د قران تابعداري وکا د حق تابعداري وکا د حق پرس مرستو کا الله وی عذاب نه خلاص کی ان نجات فی اتباع رسول د پیغمبر په تابعداري کې نجات ده وګور الله پیغمبر د عذاب نه خلاص کړل او داغه تابعدار د عذاب نه خلاص کړلی څوک ډوب شو هغه کسان چې تکذیب کړو د آیاتونو نو تکذیب الایات سبب العذاب چې د قران تکذیب کوي دا د عذاب سبب دی الله به علا کوي دا د انبیاء علیهم السلام په قصصو کې حکم دي او عرفان کې نورم نقل کړل بیا ځان لو ګورئ یو سل ولسمه صفحه کې پوره تفصیل کړل دی او وضاحت کړل په دې باندې دا تاسو الله سم قاعده شو او دا دوه قاعده په یو قسم کې پادې شو چې متعلق د فهم سره یو لسمه او دولسمه دا ان شاء الله بیا سبا په دغه اکتفا شو